ته دا تپوس کوي چې دوه ماشومان يو ځای پيدا شو، جمدي وو، بيا دواړه يو ځای مړه شو، نو اوس به د دې دواړو جنازه يوه کېږي که جدا جدا؟ نو دوه جنازې په يو ځای باندې هم کېږي او جدا جدا هم کېږي، که د دې ماشومانو وي او که د دې نه علاوه پردي پردي بنديان مړه شي او جنازه يو ځای ته راورسېدله، او مسلمانان په دې اتفاق وکړي چې موږ د دې دواړو یوه جنازه کوو نو یوه هم کېږي او که جدا جدا جنازې کوي نو هم کېږي. نارینه او زنانه که دوه جنازې وي نو هم یوه هم کېږي او دوه هم کېږي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې بعضې خلک د عمرې په ویزه باندې سعودي عرب ته لاړ شي عمره وکړي د عمرې نه پس پاتې شي او حج هم وکړي بیا واپس وطن ته راشي نو په دې طریقه باندې حج وشو او که ونه شو حج او عمرې لپاره خپل افعال دي خپل کارونه دي. چې هغه په صحیح طریقه باندې ادا کړې شي نو حج او عمره دواړه شوي دي. د الله په قانون کې دا بنده مجرم نه دی چې عمرې له تللی دی او حج ته پاتې شو حج یې وکړ حج او عمره دواړه وشو د الله د قانون مجرم نه دی البته د سعودي عرب د قانون مجرم به وي د هغوی نه دې ځان خلاص کړي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې ما سره د زکات پیسې هم دي او ما سره د سود پیسې هم دي او زما زوم غریب دی او قرضدار دی نو دغه پیسې یې ده ته ورکولی شم او کنه؟ نو د زکات پیسې اصول او فروعو ته نه ورکیږي اصول مشرانو ته یعنې پلا مور پلار نیا نیکه وغیره پبر هر څومره چې دې نو دې ته اصول وایي او زوی، لور، نوسې، کړوسې وغیره دې ته فروع وایي نو اصول او فروع ته زکات ورکول جایز نه دي او مالدار ته هم زکات ورکول جایز نه دي نور غریبانانو ته زکات ورکیږي که رشته دار وي هم لکه تره وي د تره زوی وي رور وي خور وي غریب وي نو هغوی له زکات ورکیږي زوم پردی دی لور ته زکات نه ورکیږی او زوم پردی دی نو ده ته زکات ورکولی شی خو چی غریب وی او په زکات ورکولو کی ثواب دی او دا د سود پیسی دا حرامې او مردارې پیسی دی د دی په ورکولو کی چاته ثواب نشته دا به د ثواب په نیت نه ورکوی په دی نیت به دا د سود پیسی خلک چاله ورکوی چې دا یو مرداره ده ځان ترې خلاصوم د ځان نه یې لرې کوم نو بیا چا له به یې ورکوي هغه بنده له به یې ورکوي چې هغه د لوږې مري غریب وي نو کوم بنده چې د لوږې مري نو دې مرداره خوړی شي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. څوک چې دې مردارې خوړو ته محتاج شي او دی د ضرورت نه زیاته مرداره نه خوري نو فلا اثم علیه بیا په ده ګناه نشته دی نو داسې کس له به یې ورکړي چې د لوږې مري نو د سود پیسې به هغه له ورکړي او د ثواب نیت به پرې نه کوي په دې نیت چې مرداره ده ځان ترې خلاصوم هر څوک چې غریب وي هغه له ورکول شي. بل بنده تپوس کوي چې د عقیقې لپاره د بچي د عمر څه قید شته؟ نو شرعاً چې کوم ماشوم په کومه ورځ پیدا شو نو د هغه ورځې نه به اووه ورځې په اوومه ورځ باندې به د ده عقیقه کولی شي مثال په طور د جمعې په ورځ باندې ماشوم پیدا شو نو د جمرات یعنې د زیارت په ورځ به د ده عقیقه کېږي که په دغې ورځ د زیارت په څه عذر باندې عقیقه ونه کړې شوله نو بل زیارت که دغه نی نو بل زیارت. ورپسې هر کله چې وي خو بيا به هم دقه روځ حسابيږي د عقيقې طريقه دا ده چې چا له الله وس ورکړي وي او هلک پيدا شوي وي نو ده د پاره دوه ګډان يا چيلي که مذکر وي او که مؤنث وي حلال دي کړي په اوومه ورځ باندې او که جينۍ پيدا شوي وي نو يو ګډ يا چيلې که مذکر وي که مؤنث وي په اوومه ورځ دې حلال کړي شي او که الک پیدا شوی دی او د پلار یې د وسه دوه ګډان چیلي نه کیږي نو یو هم کولی شي او که یو بنده غریب وي ګډ چیلی یې بلکل د وسه نه کیږي هغه معاف دی ګډ چیلی دې نه حلالوي نو په اوومه ورځ باندې به د عقیقې د پاره ګډ یا چیلی یو یا دوه حلال کړی شي او د ماشوم یا د ماشومې د سر ویښته به وخریلی شي او بیا دغه وېښته زرګر به وتلي د هغې په وزن د چاندۍ قیمت به چاله ورکړي او په دغه اووه مرض به د ماشوم د نوم اعلان هم وشي چې د دې ماشوم فرض که عبدالله نوم دی، عبدالرحمن نومېدی، یا جینۍ پیدا ده نو عایشه نومېدی، فاطمه نومېدی، میمونه نومېدی وغیره ښکلي نومونه به ورله کېښودل شي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې دا صحابي چاته وایي؟ نو صحابي دا هغه انسان دی چې په حالت د مسلمانۍ کې پيغمبر عليه السلام سره يې ملاقات ليدل کتل شوي وي او په حالت د مسلمانۍ کې دی وفات شي نو دغه بنده ته صحابي وي چې سړی وي نو صحابي دی او چې زنانه وي نو صحابيه ده چې په حالت د ايمان کې پيغمبر عليه السلام سره ليدل کتل شوي وي. او په حالت د مسلمانۍ کې دی وفات شوی وي نو صحابي دی که په حالت د کفر کې پيغمبر عليه السلام ليدلی وو او د پيغمبر عليه السلام په زندګۍ کې ايمان نه دی راوړی بيا وروسته مسلمان شو نو ده ته صحابي نه وايي ده صحابه کرام وليدل نو ده ته اوس تابعي وايي که يو سړي په حالت د مسلمانۍ کې پيغمبر عليه السلام وليد او خدای مه که بیا وروسته دی کافر شو او کافر مړ شو نو بیا هم صحابي نه دی. تابعي هغه چا ته وایي چې صحابه کرام یې لیدلي وي، په حالت د اسلام کې یې صحابه کرام لیدلي دي او په حالت د اسلام کې دی وفات شو دا تابعي دی. او تبع تابعي بیا چې تابعین یې لیدلي نو هغه ته تبع تابعي وایي. بل یو بنده تپوس کوي زنانه د پاره نوکري کول څنګه دي د زنانه ضروریات چې واده شوي ني نو دی د پلار ذمه واري ده د پلار په کور به ولا پلار خرچ کوي خرچ خوراک به ټول ورکوي او چې واده شوله نو بیا د رزق ذمه واري په خاوند باندې شوله کور به هم ورکوي جامې به هم ورکوي. او خوراک به مو ورکوي، نو د دې نوکرۍ ته ضرورت نشته، البته که یو زنانه غریبه ده او د امدن خپله څه ذریعه نشته او نارینه یې نشته، نو دا د مجبورۍ د وجې نوکري که کوي، نو په پرده کې نوکري کولی شي. د زنانه نوکري داسې پکار ده چې دا د نوکرۍ په اوقاتو کې د پردو سړو مخې ته نه راځي. داسې نوکري لکه سکول کې استاده ده نو جینکو ته سبق ښيي یا دا ډاکټره ده او دا مریضانې زنانه ګوري سړو سره یې ملاقات نه کیږي نو چې د پردو سړو سره یې ملاقات نه کیږي او په پرده کې خپله نوکري کوي نو کولی شي بل یو بنده دا سوال کوي چې د چا په ذمه د تلاوت سجدې ډېرې زیاتې دي نو څنګه به یې ادا کوي؟ د هرې سجدې لپاره ځان له نیت به وکړي، نیت د زړه اراده ده، یو الله اکبر چې ووایي نو سجدې له به لاړ شي، په سجده کې به سبحان ربی الاعلی درې ځله ووایي، بیا به الله اکبر ووایي او راپابسي چې د یو ایات د تلاوت سجده وشوله. د بل د پاره بيا بيا چې څومره سجدې وي نو په زړه کې دې نيت کوي او الله اکبر دوه ځله الله اکبر او درې ځله سبحان ربي الاعلی دا به په ژبه باندې وي او نيت که په ژبه باندې ووې هم او که په زړه يې وکړه هم دواړه جايز دي خو اصل نيت اراده د زړه ده. چې کله د سجدې آيات ولوستي شي نو مقه وخت کې سجده کول پکار دي که پاتې شي دغه وخت کې تيار نو نو بل وخت هم کولي شي خو تاخير دې ډير نه کوي. بل بنده تپوس کوي چې د مړي د پاره د دفن کولو په وخت کې زکات رقم استعمالول. زکات چې دی نو دا د غریب حق دی او په دې زکات کې په دې مال د زکات باندې قبضه لازمي ده مړی زکات قبض کولی نه شي د دې وجې نه د مړي په کفن او په ګور وغیره باندې د زکات رقم که اولګیده نو د دې سړي زکات اونه شو د مړي کفن اوشو خو د دې سړي زکات اونه شو. البته که د دې مړي یو رشته دار غریب و او دې مالدار سړي د کفن هغه پیسې وغیره دې غریب رشته دار له ورکړې چې دا واله تۀ قبولې که او تۀ د دې مړي په کفن کې ولګوه نو د دې مالدار سړي زکات وشو په دې غریب سړي باندې او دغه غریب سړی بیا دا پیسې په کفن لګوي نو لګولي شي. بل بنده تپوس کوي چې د سرو زرو خرڅول او اغشتل په دې کې منافع جائز ده نو او دا تجارت دی او دا تجارت کې نفع جائز ده بل بنده تپوس کوي چې د زرعي ځمکې د کرلو لپاره زرعي بانک نه قرضه اغشتي شي نو په دې پیسو ټکټر وغیره اغشتل دا جائز دي او کنه نو که سود پرې درنه اخلي نه نو که د بانک نه قرضه اخلې نو جائز دي واخله او که د بل بنده نه اخلې هم بغير د سود نه که قرضه څوک درکوي نو اغشتل يې جائز دي کرونده هم پرې وکړه او ټکټر هم پرې واخله او د سود په طريقه باندې مه اخله ځکه سود اغشتلو والا او سود ورکولو والا دواړه ګناهګار دي. بل بنده تپوس کوي چې د چا په مرګ باندې په چغو چغو ژړل یا مخ سر وهل څنګه دي؟ نو دا ناروا دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لیس منا، زمونږ د ډلې نه نه دی، زمونږ په طور طریقو باندې نه دی، زمونږ په اخلاقو په عاداتو باندې نه دی، من ضرب الخدود وشق الجیوب، چا چې مخ ټکاو او ګریوان یې شلو. ودعا بدعوی الجاهلیه او داسې د جاهلیت خبرې اترې یې کولې، نو دا بنده، پیغمبر علیه السلام وایي، زموږ په ډله کې نه دی. نو ویر کول دا جایز نه دي، څوک چې ویر کوي نو دی ګنهګارېږي. البته د سترګو نم او د زړه غم بې اختیاره شی دی، په دې څوک ګنهګارېږي نه. د سترګو نه اوښکې ځي او زړه غمجن وي نو د سترګو نم او د زړه غم بې اختیاره په دې څوک ګناهګارېږي نه. پیغمبر علیه السلام هم د خپل ماشوم بچي ابراهیم د مرګ په وخت کې د سترګو نه اوښکې تللي دي. او ده هم فرمايلي وو چي، وانا بفراقک يا ابراهيم لمحزونون، ابراهيمه ستا په جدايۍ باندي موږ غمجن يو، نو غمجن کيدل او د سترګو اوښکي تل په دې څوک ګنهګاريږي نه، او چغي وهل او ګريوان شلول، ويښته شکول، سينه ډبول، ګډي وډي خبري، په دې باندي الله او د الله رسول ناراضه کيږي. بل بنده تپوس کوي، انعامي بانډ جایز دی او که نه انعامي بانډ په دې کې سودونه دي دا جایز نه دی او بل بنده وایي چې سالګره څنګه ده د سالګرې کیک کټ کول دا د مسلمانانو طریقه نه ده د غیر مسلمو طریقه ده مسلمانان دا طریقې نه کوي کال تیر شو په هغې شکر ادا که د الله او مزید د الله نه د نیکۍ توفیق غواړه. یو بنده وي چې د تلاوت په دوران کې چا سره خبره اتره کول څنګه دي نو که ډیر زیات ضرورت وو نو قران شریف بند که او د بنده سره خبره وکړه که ډیر ضرورت نه وو نو د قران شریف د تلاوت په دوران کې خبرې مه کوه که منځ کې خبرې دې وکړې تلاوت دې بند که او خبرې دې وکړې بیا تلاوت که بیا اعوذ بالله بسم الله ورپسې مخکې تلاوت جاري وساته. بل بنده تپوس کوي چې یوازې د جمعې په ورځ باندې روژه نیول څنګه دي؟ نو د جمعې ورځ دا د مسلمانانو لپاره د اختر ورځ ده نو په دې ورځ باندې یوه روژه نیول دا مکروه دي. له جمعې سره یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته یو ځای کې دوه روژې یا درې روژې څوک ونیسي نو دا بیا جایز دي او خالص د جمعې په ورځ روژه نیول مکروه دي. نو بل بنده وایي چې خانه کعبه چا خوب کې ولیده نو دا به څنګه وي؟ نو کوم بنده چې خانه کعبه خوب کې ولیدله او ده واده نه و کړی نو ده له به خدای واده ورکړي او که واده یې کړی دی نو دی به الله پاک حج د بیت الله ته هم بوتلی کړي. بل به نه تپوس کوي چي يو سړی دی چي د هغه تمام رزق حرام دی، تمام امدن ذريعه حرام، نو د ده د کور خوراک څنګه دی؟ نو د داسي بنده د کور خوراک مه کوه چي تاته معلوم دی چي سو فيصد حرام دی نو ته يې خوره مه. او که څه امدن یې حلال هم وي او څه یې حرام هم وي او تاله د خوراک څه شی درکړ نو خوړل یې شې، ته زړه کې دا راوله چې هغه کومې حلالې پیسې دي نو دی په هغې باندې ماله راکه، هغه حرامې ده په خپله خوړلي او تاله یې حلال شی درکړ. د روژې اخیري ټیم. د ګړۍ په حساب نو د اوقات نماز نقشې تقریباً هر ځای کې شته او په هغې کې چې د صبح صادق کوم ټیم مقرر دی هغه ټیم باندې بنده روژه په بند کې خوراک څښاک به نه کوي بانګ پسې نه ده چې بانګ وویل شو نو روژه شوله او بانګ یې لا نه دی ویلی نو خوراک کوه کله کله د سهي ټيم نه ډير مخکې هم خلک بانګونه وائي او کله داسې وي چې ډير وروسته هم د هغې نه بانګونه ويل شي نو روژه نيول په بانګ نه په سهي ټيم باندې وي چې کوم د آذان فجر په نقشه کې ټيم وي د هغې نه لس اته منټه مخکې احتياطاً دې بنده خوراک څښاک بند کړي. بل بنده تپوس کوي چې بنده. اودس چا ردام کړی دی او سترګې یې پټې شولې نو په دې خوب باندې اودس ماتیږي البته که بنده د التحیاتو په شکل په قاعده ناست دی د نارینه و په شانتې نو په داسې ناسته کې چې سترګې پټې شوې نو په دې اودس نه دی مات یا سړی په رکوع دی نو خوب پرې راغی نو په دې هم اودس نه دی مات ولاړ دی سترګې پټې شوې نو په ولاړه په سترګو پټیدو اودس نه دی مات. او د سړو په شان سجده چې کوي نو په دغې سجده کې که سترګې پټې شوې او دست نه دې مات وي نورو حالاتو کې سترګو پټېدو باندې او دست ماتېږي بل بنده تپوس کوي چې د غسل طریقه څنګه ده نو بنده چې غسل خانې ته ورشي پرده وشړه نو اول به مانځه له چې څنګه اودس چارادام کوي استنجا او چارادام کوي نو دغه طریقه باندې به ځان له اودس چارادام وکړي د هغې نه پس په سر باندې به اوبه راواړي بیا ښي طرف ته ټول بدن باندې ګس طرف بدن باندې ټول بدن باندې به که صابون استعمالي صابون به استعمال کړي او ټول بدن باندې به لاس ووهي او که بغیر صابونې نو هسې دې ټول بدن باندې لاس ووهي چې اوبه هر ځای ته ورسیدلې دا يو ځل اوبه ورسېدې نو دويم ځل دې اوبيا په بدن باندې اوبه راوړي په دريم ځل بيا او د هغې نه پس په توليه دې ځان وچ کړي او جامې دې واغوندي بس دغه سنت طريقه ده قبلې ته مخ کول او شا کول په بربنډه باندې جائز نه دي دې غسل خانو کې چې چاردام څوک کوي نو کلمات ويلي شي ذکر کولي شي. د فلشونو کې یو د اودس ماتولو ځای دی هغه جدا دی لږ اوچت وي او بیا د غسل یا د چاردام ځای ورپسې جدا وي هغه ښکته وي نو دغه ښکته ځای باندې چاردام چې کوي نو کلمات وغیره ویلی شي او بل د هغې هغه ګندګي خو په ړومبي ځل چې پرې اوبه ور وړې هغه لاړلې ختمې شوې هغه ځای باندې نه او دې بل ځای باندې دا ځایونه پاک دي او څه بدبوی وغیره هم پکې نه وي نو چاردام په وخت کې کلمات ویلی شي بل بنده تپوس کوي چې د غسل په دوران کې آذان شورو شو نو دغه وخت کې جواب کول جایز ندی ځکه بنده بې پردې دی او بې حجابه دی نو دې وخت کې به خبرې اترې نه کوي یو بنده په خو په مانځه ولاړ دی او خوا کې بل مونځګزار باندې داسې ورپریوزي نو دا په بل باندې تکیه کول دا جایز نه دي البته که دی مریض دی او دی غورځیده او په بل باندې سهاره واغشته تکیه شو په دی ګناهګار نه دی چې ودریدی نه شي نو کیدی نی او په مانځه کې په بل دی سهاره او تکیه نه کوي. قرض حسنه څه ته وایي؟ قرض حسنه دې ته وایي چې یو بنده د بل بنده نه قرض واغشتل په هغه باندې بیا د احسان ځباتنه هم نه کوي او د هغې خپل رقم نه علاوه زیاتي ترې نه څه غواړي هم نه نو دا قرض حسنه دی بل بنده تپوس کوي چې سړی د خپل کور والا سره مشوره کولی شي او مشوره کول جایز دي د سړي او د ښځې یو بل سره مشوره کول جایز دي سړی حاکم دی د کور مشر دی د نورو ورځو په نسبت باندې زیات وي لکه د جمعې ورځ دا بزرګه ده، د جمعې شپه بزرګه ده، سید الایام ورته وایي، نو د نورو ورځو په نسبت باندې د جمعې د روځې د خیر خیرات ثواب به زیات وي، یا د رمضان میاشت مبارکه ده، نورو میاشتو کې چې فرض یو وي نو په رمضان کې دا فرض یو په اویا دي. په رمضان کې چې نفل وکړې د نورو ورځو د رمضان نه غیر د نورو ورځو د فرضو برابر دي. صدقه او خیرات دې کې څه فرق شته؟ صدقه دوه قسمه ده. یو واجب او فرض وي او بل نفلي وي. نو واجب لکه سرسایه شوله یا نذر دې منلي وي نو دغه واجب دي او د فرض او د واجب نه غیر نور نفلي صدقه دې ته خیرات وایي. په هوا چې کوم مارغان الوزي نو د دې چې کوم پلیتي راپروزي نو په دې باندې بنده نه پلیتیږي. په هوا مارغه الوزي او د هغه چې کوم اودس ماتی راپریوته هغې نه بنده ځان بچ کولی نه شي لمونځ ورسره کیږي. بل بنده وایي چې په سرتوره باندې مونځ څنګه دی نو په سرتوره مونځ کول دا بې ادبي ده د مانځه آداب دا دي چې بنده دې ښکلی لباس واغوندي او خدای ته به ودریږي نو په سرتوره باندې مونځ کول بې ادبي ده او دا کار مکروه دی. یا محمد ویل څنګه دي بنده تپوس کوي چې یا محمد ویل څنګه دي؟ په دې قرآن شریف کې الله پاک ډېرو پیغمبرانو ته خطاب کړی دی، یا آدم، یا ابراهیم، یا نوح، یا موسی، یا عیسی، دې ټولو ته یا ویل شوی دی، خطاب په وخت کې الله دې ټولو پیغمبرانو ته ویلي، خو زموږ دې ټول قرآن شریف کې زموږ پیغمبر علیه السلام ته یو ځای کې هم الله یا محمد نه دی ویلی. نورو پيغمبرانو ته خو يا ابراهيم وغيره وويلي شو خو يا محمد په قران کي الله نه دی ويلي او پيغمبر د امت د پاره پلار وي نو زمونږ په دي معاشره کي يو بندم خپل پلار ته نوم نه اخلي مثال په طور باندي د يو سړي د پلار نوم عثمان دی نو زوی ورته دا نه وايي چي عثمانه يا عثمان داجی، عثمان بابا دا وته نه وایی بلکه القاب او آداب وایی داجی او داجی ګل او بابا وغیره وایی پلار ته څوک نوم نه اخلی نو پیغمبر علیه السلام د امت پلار دی نو امتی له مناسب ندی چی دی وته نوم واخلی چی یا محمد دا بی ادبی ده. په مکه مکرمه کې. د لسمې ذي الحجې یعنې د لوی اختر په ورځ باندې د اختر لمونځ کیږي او کنه نو حاجیانو باندې په شریعت کې د اختر لمونځ معاف دی د حج احکام او افعال ګڼ وي د اختر لمونځ حاجیانو ته شریعت معاف کړی دی د دې وجې نه په منا کې او په مکه کې حاجیان د اختر د لوی اختر لمونځ نه کوي البته د ورکوټي اختر لمونځ په مکه مکرمه کې کیږي او د لوی اختر لمونځ د حج په وجه باندې معاف دی. بل بنده سوال کوي چې په جیب کې څه ناپاکه کپړه وغیره موجود وي. نو دې سره مونځ کیږي او که نه کیږي. د پلیت څیز سره مونځ نه کیږي. د ډبلې روپې په مقدار باندې پلیتی، غلیظه پلیتی، چې وي نو په هغې باندې مونځ نه کیږي. که د هغې نه کم مقدار وي لکه د تڼۍ په مقدار وي. نو دې سره مونځ کيږي خو مکروه دې چې بنده ته پته وي نو دغه پدي تيري د ځان نه لري کي. دا رنګ که يو ډاکټر د يورين ټيسټ د پاره وينا کړي وي يعنې د تشو متيازو ټيسټ او هغه به بوتل کې بنده اچولي وي او ليبارټرۍ ته اوړو کې لا وخت وي او د مانځه ټيم راشي نو په جيب کې که دغه بوتل پروت وي نو مونځ کيږي او که نه نو دقه مونځ هم نه کيږي د جيب نه به دا بوتل اوباسي. بل يو بنده تپوس کوي چې د بعضې خلکو په لاسونو يا په تندي يا په مخ وغيره. خالونه لګېدلي وي، د مشین او د ستنې په ذریعه څه ګلونه یا نومونه وغیره جوړ کړی شوي نو دې سره غسل کېږي او که نه او غسل دې سره کېږي البته دا خالونه لګول ګناه ده چا چې لګولي دي هغه دې د الله نه معافي وغواړي او دغه خال د بدن نه لر کول بغیر د څرمن ایستو نه کېږي نه نو دونه ډېر تکلیف دې بنده ځان له نه ورکوي لرکۍ دې نه خو چې چا کړي دي نو هغه دې توبه وباسي او نور خلک دې دا خالونه وغیره نه لګوي. بل یو بنده سوال کوي چې د جینۍ د طرف نه د جینۍ پلار د جینۍ له طرفه خلع نامه پیش کړي نو دې سره ازدواجي تعلقات ختمیږي او که نه؟ یو جینۍ چې د خپل خاوند سره د هغې ژوند نه تیریږي یا د خاوند له طرف نه ظلم وي یا د دې ښځې له طرف نه ظلم وي او د دوی کور نه جوړیږي او بیا دا زنانه د خاوند نه جدایي او طلاق غواړي او هغه طلاق هم نه ورکوي نو په دې صورت کې دا زنانه دې خپل خاوند ته څه مال ورکړي. چې هغه مهر وي یا د مهر نه علاوه نور څه مال وي هغه دې خاوند ته ورکړي او خاوند دا د نکاح نه ازاده کړي نو دې طریقې ته خلع وایي. خلع په رضا د ښځې او د خاوند کېږي. که دواړه پرې رضا وي، ښځه او خاوند رضا وي نو خلع کېږي او که نه یو رضا وي بل رضا نه وي نو خلع نه کېږي. نو اوس که ښځه په خپله باندې خلع وکړي يا پلار ته اختيار ورکړي چې زما دې خاوند سره زما لپاره خلع وکړه او خاوند پرې رضا وي نو دا خلع وشوله او د دوی ازدواجي تعلقات په دې باندې ختم شو لکه د طلاق باين په شانتې. بل يو بنده دا تپوس کوي چې دوه ماشومان يو ځای پيدا شو، جمديو بيا دواړه يو ځای مړه شو نو اوس به د دې دواړو جنازه يوه کيږي که جدا جدا نو دوه جنازې په يو ځای باندې هم کيږي او جدا جدا هم کيږي که د دې ماشومانو وي او که د دې نه علاوه پردي پردي بندیان مړه شي او جنازه یو ځای ته راورسېدله او مسلمانان په دې اتفاق وکړي چې موږ د دې دواړو یوه جنازه کوو نو یوه هم کېږي او که جدا جدا جنازې کوي نو هم کېږي. نارینه او زنانه که دواړه جنازې وي نو هم یوه هم. دا مرګري تپوس کوي ټي وي وغیره باندې د د پروګرامونه راځي د د سی ډي ګان هم شته دی د څلورو مذهبونو نه منکر سړی دی تاسو به د ده په بیان کې چته نه یو چې فلاني مذهب کې داري فلاني بس اسلام کهتا ہے به درته وایي اسلام دا وایي ډېرې خبرې دی زمونږ ده دين خلاف کوي صحابه کرامو ده خرګوش غوښه خوړلې ده دنه تپوس شوي خرګوش غوښه څنګه وي ده حرامه ده داسې نور مسلې پکې هم شته دې ده تقليد نه منکر دې ده احاديثو نه منکر نو ده ده جرړې خرابې دي ذاکر نايک ده ده خبرې مه اورئ دې يو چالاک سړې دې ډیر انګلش ورځي ولا او چالاکي دی ورسره که په انګلش کي شي نو زمونږ په عالمانو کي دده نه بهترین انګلش والا هم شته دده نه زمونږ په عالمانو کي د دي نه زیات معلوماتو والا هم شته حکومتونه زمونږ عالمان په ټي وي وغیره ولي نه مخامخ کوي دکه د کافرانو خپل غرض دی زمونږ عالمان نه مخکې کوي او دی مخکې مخکې کوي عالمانو د ده ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نایک کی حقیقت دغه کتاب وګورئ په اردو کې دی وسره د ده سیډي هم شته منکرې دې تې نشي چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاري صاحب لاهور کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب وګورئ د ده جرړې به درته معلوم شي جرړې یې ټولې سخاري د ده پروګرامونه مه ګورئ د ده بیان مه اورئ دا یو خراب سړی دی ذاکر نایک ښه سړی نه دی عالم نه دی د دین خدمت نه کوي بلکې دی په دې خپله چالاکۍ د دین جرړې وباسي نو ذاکر نایک پسې مه ځئ. وایي دا بدعت څه ته وایي نو بدعت داسې کار چې د پېغمبر علیه السلام په زمانه کې، د صحابه کرامو، د تابعینو، تبع تابعینو په زمانه کې موجود نه وي، هغې لپاره څه اصل نه وي او وروسته خلک یې د ځان نه جوړ کړي او هغې کې ثواب ګڼي، څه اصل ورله نه وي او د ځانه یې جوړ کړي، ثواب پکې ګڼي، نو دغې ته بیا بدعت ویل کېږي. د سحر د اذان نه پس باقاعدګۍ سره بلا ناغه. یو بنده ذکر کوي یا د نورو اذانونو نه پس په لوډ سپیکر ذکر کوي آیا په شریعت مطهره کې د دې څه ګنجایش شته؟ دا په لوډ سپیکر باندې په زوره زوره ذکر کول که په دې باندې عبادت والو ته خلل واقع کیږي څوک عبادت کوي او په لوډ سپیکر په چغه ذکر دی نو د هغه خپل عبادت کې خلل راځي یا یو مریض ته پې تکلیف وي یا یو طالب علم د هغه کتاب ګوري، مطالعه کوي، د سکول، د کالج، د دیني مدرسې د هغوی په سټډي او په مطالعه کې خلل واقع کېږي، نو دغه تکلیفونه چې پکې وي، نو بیا په لوډ سپیکر باندې دا ذکر جایز نه دی، ځکه چې نورو مسلمانانو ته پرې تکلیف دی. ذکر بالجهر جایز دی، خو چې بل ته پرې تکلیف نه وي او په لوډ سپیکر باندې ډېرو خلکو ته تکلیف شته، دې وجې نه په لوډ سپیکر دې ذکر نه کوي او د ذکر شوقي دې دې په بغیر لوډ سپیکره په داسې انداز په زوره ذکر کوي چې دې یې اوري بل ته پې اوریدل او تکلیف نه وي لوډ سپیکر والا ذکر کې د ریا قوي امکان شته چې ریاکاري هم پکې راځي دې وجې نه په لوډ سپیکر باندې دې نه کوي. د مور پلار د لوریانو د پاره په اختر کې څه جامې لیږي روجې مینچې غوړي وغیره دا لیږي هر کال او دا وي د دې جینکو په منګ باندې حق دی پښتو کې وي دې ته برخه وایي. نو دا بدعت دی او که نه؟ بدعت هغه کار ته وي چې هغه خلک دین ګڼي ثواب پکې ګڼي نو دا خلک دین نه ګڼي په دې د بدعت اطلاق نه کیږي د ودونو مدونو کې چې دا کوم رسم او رواج وغیره کیږي دې ته بدعت نه ویل کیږي ځکه دې کې څوک ثواب نه ګڼي بدعت جدا شی دی د لور خور لا د پلار په میراث کې حق ورکول دقه لازمي د خدای حکم دی په میراث کې حق ورکول د بعضې خلکو دا خیال دی چې دا اختر شو قدر کې یادو نو بیا به وله میراث نه ورکوو دوی خو خپل حق واغشته کنه دا خبره غلطه ده دا اختر شو شو قدر خو ستاسو خپل رسم و رواج دی خو که پلار مړ شو نو چې زوی یې څنګه حصه اخلي نو د هغه په نیمه به لور له هم حصه ورکول غواړي. په قرآن پاک کې د غیر محرم نه د پردې حکم راغلی دی. وایي که ستر او پرده ترې کوو نو خو بیا هم کلي ولس خرابېږي لکه د اوښي نه ستر قطع تعلق راځي او قطع تعلق غټه ګناه ده. سړي په سړي دې کلي ولس کوي که نه په هغې د کلي ولس او غم ښادي برقرار وساتي او د یو کس چې د هغه د یو زنانه سره نکاح کېږي که په هغې تعلق ختمېږي نو ختم دې شي که نه. یو خوا ته د خدای پاک حکم دی چې ستر کوه، بل خوا پښتو کلي ولس دی نو لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. ډېر کورونه داسې شته چې په هغې کې دا ستر شته، د هغوی کلي ولس خو روغ دی، نو بانه ولا جوړول نه دي پکار، خلک دې خفه کېږي هم نه. دې اوښي ته دې ووایي چې تا له مونږ یوه خور درکړې ده، نو زمونږ د دغې خور سره ستا ستر پرده نشته، ستا ورسره نکاح ده، نکاح دې ده او د خواښې سره هم ستر نشته دی، دا نورې خینې خو دا د بل چا نصیبه ده، هغوی ته واده شوی دی یا به ودېږي، دې سره ملاقات مناسب نه دی، خبرې اترې، خندا خوندي، ګپ شپ دا دې نه لګوي ورسره. دې ودونو کې چې په سنت طریقه ونه شي او په دې کې ډول سورنا تماشې وغیره وشي د دې طعام خوړل څنګه دي وي خواص دې ولا نه ځي لوی لوی عالمان خواص دوی دې ولا ځي نه عوام یې خوړی شي که د یو سړي کاروبار خالص د سود وي یا په بله طریقه باندې خالص د حرامو ګټې وي او حلاله په کې هیڅ هم نه وي د ده میلمستیا مه خوره او که څه حلاله او څه حرامه دواړه وي نو بیا د خوراک ګنجایش شته تاله به هغه حلاله درکړي حرامه به یې نه درکړي که په کمره کې مخې ته شیشه لګېدلې ده او په هغې کې د مونځګزار عکس ښکاري مونځ کوي نو کیږي دده چې توجه برابر وي نو مونځ کیږي او دغه فوټو نه دی چې دا مخې ته بوت راغی ځکه په شیشه کې چې دا کوم عکس ښکاري چې دې ته اخوا شي نو د هغې نه هغه تصویر هم لاړ ختم شو خو دې شیشو میشو سره که توجه بدلیږي نو دغل ترې نه کوي یا دې پې څادر واچوي د مونځګزار مخې ته په جومات کې یا په کمره کې هیټر لګیدلی دی ګیس هیټر دی یا د بجلی دی که د کمرې ګرمولو لپاره دی مونځ جائز دی دې کې د آتش پرستو مشابهت نشته دی آتش پرستو پې ځان ګرماو نه هغوی ولا عبادت کاو او دلته پې تاسو ځان ګرموی جمی کې دا کمره ډیره یخه وی. که یو مونځګزار په ځمکه باندې اوچت ولاړ وی. او مخکې د ده ستره نه وي نو مخکې څوک تېرېږي دا څنګه دي؟ نو که یو سړی دومره اوچتي د ځمکې نه چې ښکته تېرېدونکي کس د ده مخې ته نه راځي نو هسې مخکې قبلې اړخ ته تېرېدو کې څه ګناه نشته دي؟ لکه تبلیغي مرکز کې چې لمونځ کوې اوس خو دویم چت جوړ شو مخکې چې دویم چت نه و نو بره به هوا ته په اوړي کې خلک په لمانځه ولاړ وو ښکته په مقبره کې به خلک تېرېدل او په نظر راتلل په دې څه فرق نه راځي. په مانځه په دوران کې ذهن کې کله کله داسې خیالات راشي چې د مانځه په دوران کې قرآن هم د بنده نه ایل شي او رکعتونه هم ترې ایل شي چې څو رکعته وشو دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده نو د دې مانځه د سبق معنی ته خیال کوه ته چې مانځه ته ولاړې ته الحمد وې التحیات وې نو د هغې معنی ته خیال کوه چې زه د خدای سره خبرې کوم او زه دا وایم دا خبره کوم چې معنی ته دې خیال وي نو په دې وخت کې ذهن بل اړخ ته نه ځي بیا به نه غلطېږې. تعویذ رېستل څنګه دي؟ تعویذ په پیریانو چې راوباسي نو دا پیریان عالم الغیب نه دي او اکثر هغه کس یې راوباسي چې چا پخپله کړي. د امام نه مخکې رکوع سجده کول څنګه دي دا ښه کار نه دی احادیثو کې خبره راغلې ده وی ما سره خطر ده چې د د مخ به د خر په شانتي شي چې دا د امام نه مخکې رکوع سجدې له سوځي نو خطر ده چې دا مخ به د خر په شانتي شي نو دا حدیث مبارک کې دا خر ولې یاد کړ غوایې به یاد کړو کنه وي د دې وجه دا ده چې دا خر په دې حيوانو تو کې کم عقل حسابيږي نو دا کم مقتدي چې د امام نه مخکې مخکې رکوع سجدې له ځي نو دی هم کم عقل دی چې ته ډېره تادي وکړي نو د امام نه مخکې سلام خو نه شې ګرځولی هسې ځان ستړی کوې نو تادي مه کوه او يو عالم وي هغه په زړه کې دا خبره راغلې وه چې حديث کې راغلې چې مخ به يې د خر په دا به څنګه کېږي؟ قصداً هغه د امام نه يو ځل مخکې رکوع سجده وکړله او مخ يې خدای د خر په شان کړ، په دنيا کې د خر په شان شو، بيا به هغه مخ ته پرده تړلې وه، استاد شاګردانو ته به يې سبقونه ښوول، يوه شاګرد ورسره ډېر عمر تېر کړ او مخ يې ليدلی نه و چې سبق ختم شو کلي ته ته وې استاد دا مخ خو دې راته وښيه چې زه خو وپېژنم ته زما څنګه استاد يې؟ وې نه ښيم درته، ډېر منت زاري چې يې ورته وکړل او مخ يې ورته وښوو نو هغه د خر و. بیا ورته حال وي چې ما دقه شانتې کار کړو خو هغه شاګرد هم ښه او بزرګ و او بس په اخلاص یې دعا وکړه، ای خدای زما د استاد دا مخ سم کړې، خدای ولا مخ سم کړ. رکوع نه پس ربنا لک الحمد ویلو د پاره اودریدل څنګه دي؟ بلکل ایغ نیغ اودریږه او لږ قلار شه چې دا جامې دې هم برقرار شي او د بدن حرکت دې هم قرار شي، د هغې نه پس سجدې له لاړ شه. او ډېره زر تادي مه کوه کله کله به دې مونځ هم ونه شي. روڼه خویندې په یو کټ کې اوده کېدل جایز نه دي، یو د لسو کالو دی بل د دولسو کالو دی، بلکل د یو ځای نه اوده کېږي، احادیثو مبارکو کې دا خبر راغلی چې جدا جدا دې اوده کېږي. دا څلور رکعته سنت خلک وي ډک کوي او همدغه رنګ څلور رکعته فرض چې کله مونږ کوو نو دوه تش او دوه ډک کوو د دې څه وجه ده په دې څلور رکعته کې په هر رکعت کې قرائت فرض دی په سنتو کې او په دې فرضو کې په ړومبنو دوو رکعتو کې قرائت فرض دی او په اخیری دوو رکعتو کې قرائت فرض نه دی مونیا کې لیکلي دي، ان شاء قرأ، ان شاء سبح، ان شاء سکت، که د ده خوښه شي نو تسبیح دې ووایي، که خوښه یې شي نو قرائت دې وکړي، سبحان الله دې ووایي یا دې چپ پاتې شي، درې خبرې شوې، والقراءة افضل، قرائت افضل دی. ګرانو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بېرون کچرۍ ګېټ، اشرف روډ، سرې فقیر خان، ناصر خان کیسټ هاوس کې ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي، د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو کیسټې به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي، ټیلفون نمبر دی پچیس انتیس باره. د ریګی کلی نه یو بنده دا سوال کوي چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې منځ کې څومره وقفه وي؟ که بعضې خلک وایي چې لا وخت نه دی شوی او بعضې ځایونو کې اذانونه اورېدلي شوي دي، نو د دېمونځونو په وخت کې به څومره وقفه وي؟ دا سوال داسې دی چې د هر لمانځه لپاره وختونه مقرر دي، نو دغه وخت کوم وختونه چې شریعت مقرر کړي دي، او د دغه پنځه وخته مونځونو د اوقاتو د تعین دپاره جبرائیل علیه السلام دوه ورځې پرله پسې راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته د مانځه وختونه ښودي دي او امامتي ئې پخپله هم کړې ده، جبرائیل علیه السلام امامتي کړې ده، پیغمبر علیه السلام ته د مانځه اول او اخر وختونه ښودي دي. او بیا یې فرمایلي چې دا اول او اخر د هر مانځه شو او د دې په منځ منځ کې ستا د امت د پاره ټیمونه دي. د سحر د مانځه وخت په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بېشک د مانځه د اوقاتو د پاره اول او اخر یعنی ابتدا او انتها ده او بېشکه د سحر د مانځه اولنې وخت هغه وخت کې وي چې صبح صادق را وخېژي او اخري وخت یې دا دی چې نور سیره ووي اوس صبح صادق دا څه شی دی نو د دې بیان هم په احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې دا صبح یعنې سبا دوه قسمه دی، یو صبح کاذب دی، یو صبح صادق دی. نو صبح کاذب چې دی نو د مشرق طرف ته د شپې د اسمان په دې لمن کې د لومبړې د لکۍ په شانتې یو رڼا راپورته شي او دغه رڼا د ځمکې نه پورته طرف ته په نظر راځي د لومبړې لکې چې راپورته شي دقه شانتې وي او د ځمکې نه پورته طرف ته راځي دغه دروغجن سبا د صبح کاذب وته وایي نو په دغه وخت کې د سبا مونځ جایز کیږي نه دغه وخت کې که څوک د تهجد مونځ کوي نو کیږي او که څوک روژه نیسي او دغه وخت کې پیشمنی خوراک کوي نو خوراک کول جایز دي حرام کیږي نه دا لا شپه ده دې نه ډېر وروسته بیا یوه بله رڼا راپورته شي چې هغه د اسمان په دې لمن کې په پلنو باندې وي او دغه رڼا په مزه مزه راپورته کېږي. دغه په پلنو د اسمان په لمنو کې چې رڼا راشي نو دا صبح صادق دی، دې نه پس د سبا ټیم داخل شو او که څوک روژه نیسي نو خوراک به بند کړي، پیشمنې به بند کړي، صبح صادق شروع شو نو دا د سحر د مانځه لپاره بلکل ابتدايي ټیم شو او تر کومې پورې کیږي نو د نور د سیرې پورې د سبا مونځ قضا نه دی. یعنې د صبح صادق نه ابتدا وشوله او د نور سیرې پورې اخري وخت دی، چې څنګه نور سیره ووایي نو بس د سبا لمونځ قضا شو. یعنې دغه وخت کې که څوک په قاعده ناست دی، د فرضو په قاعده ناست دی او لا سلام یې ګرځولی نه دی او نور سیره وواله نو دقه لمونځ یې ونه شو. اوس په دې کې کوم وخت کې به لمونځ کول بهتر وي؟ ابتدا او انتها شریعت وښوله. اوس مستحب وقت په دې کې د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه د احادیثو په رڼا کې دا دی چې د سبا مانځه کې ښه رڼايي وکړئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر د سبا په مانځه کې ښه رڼايي وکړئ ځکه چې دې کې ډېر لوی اجر دی. د ګړۍ په حساب باندې نور سیرې ته د نور ختو ته چې نیمه ګینټه پاتې وي یا پنځه دېرش مینټه پاتې وي او داسې وخت کې بنده د سهار مانځه ته ودریږي نو دا مستحب وقت دی د سړو لپاره دا وقت مستحب دی او د زنانو لپاره وختي مونځ بهتر دی چې صبح صادق شي. د سبا ټيم داخل شو نو د زنانو لپاره د سحر مونځ کول دې کې اجر او ثواب زيات دې يعنې زنانه به د نارينه و نه مخکې د سبا مونځ وکړي او سړي دوی به په رڼا کې مونځ کوي البته چې کوم خلک حج له تلي وي نو په مزدلفه کې دوی د سحر مونځ به په تياره کې کوي. او نورو اوقاتو کې په رڼا کې افضل دی. دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په مذهب کې د احادیثو په رڼا کې مستحب وقت شو. اوس دا مسله چې بعضې خلک وایي چې تر څو د سړو جمع نۀ شوې نو هغې پورې د زنانو لمونځ نۀ کېږي نو دا خبره خطا ده چې ټایم داخل شو نو زنانه په خپل کور کې د لمونځونو کار کولی شي. بلکې د سحر خو وویلی شو چې د سړو د مانځه نه ډېر مخکې صبح صادق کېدو سره دې زنانه مونځ وکړي نو چې کله ټېم داخل شي د نارینه او د جمع انتظار دې زنانه نه کوي خپل کور کې مونځ دې وکړي د زنانو مونځ په کور کې ډېر افضل دی ثواب یې ډېر دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمايي چې زما په دې مسجد نبوي کې د مونځ کولو نه زیات ثواب زنانه لپاره په خپل کور کې دی. دا جمرود یو بنده دا سوال کوي ماشوم یا ماشومې له نوم کیښودو کې د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاله الله بچې ورکړ نو خشته نوم دې ورله کېږدي، من ولد له ولد فليحسن اسمه، چاله چې الله بچې ورکړ نو ښکلې نوم دې ورله کېږدي، ښکلې نوم د شريعت مطابق هغه دا دی چې په هغې کې بندګي ښکاري چې دا بنده دی د الله بنده او دې نوم کې بندګۍ علامې ښکاره کېږي لکه عبدالله د الله بنده، عبيدالله د الله بنده ګوټې ورکوټې بنده عبدالرحمن د رحمن بنده نو د الله پاک یو نوم به واخلې او د هغې نه مخکې عبد ولګوه نو دې نه یو نوم جوړ شو لکه عبدالله عبدالرحمن عبدالکریم عبدالرحیم وغیره د قرآن شریف په اول کې په دې ګته او په ړومبنۍ پاڼه باندې د الله یو کم سل نومونه لیکلي شوي دي دغه یو کم سل نومونو کې یو نوم خوښ کړه او مخکې ترې عبد ولګوه بس د ماشوم د پاره دا نوم شو عبدالله عبدالرحمن وغیره یا د دې نه مخکې فضل لفظ ولګوه د الله د یو نوم راواله مخکې ترې فضل ولګوه لکه فضل الله فضل الرحمن فضل الرحیم فضل کریم وغیره نو یو کم سل نومونه د الله د قرآن شریف په اول کې شته د هغې نه ستاسو د ماشومانو د پاره یو کم سل نومونه یو جوړ شو په عبدالله سره او په فضل الله سره ترې یو کم سل نومونه نور جوړ شو دې نه علاوه د پیغمبرانو نومونه ټول ښکلي دي د هر پیغمبر نوم د ښکلی دی نو ماشوم د پاره د پیغمبرانو نومونه کېښودل هم جایز دي لکه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس وغیره. جینکو د پاره نوم د پیغمبر علیه السلام د کور د بیبیانو نومونه دا خشته نومونه دي د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او لوریانې لکه عائشه، فاطمه، آمنه، میمونه وغیره دا صحابیاتو نومونه هم په کتابونو کې راغلي دي هغې کې یو نوم د زنانو د پاره خوښول پکار دي د کوم نوم په معنا نه پوهیږې يا د هغې معنا غلطه وي هغه نوم مه ږده که کله ماشوم وشي نو د يو عالم سره پکې مشوره وکړه چې کوم نومونه کيږدو کله کله بنده په خپل سوچ باندې يو نوم کيږدي او هغه غلط وي نو غلط نومونه بدلول پکار دي يو بل بنده تپوس کوي چې زنانه د پاره مقبرې ته تلل جائز دي او که نه. د زنانو مقبرې ته تګ جائز خو دی خو موجوده وخت کې دونه فتنې او فسادونه دي چې د دغه فتنو او فسادونو په وجه باندې علماء فرمائي چې زنانه دې مقبرې ته نه ځي. د پېغمبر علیه السلام په زمانه کې به زنانه جومات ته راتلې، مسجد ته، او مسائل به یې هم زده کول، لمونځ به یې هم په جمع کاوه او مسائل به یې هم زده کول. هغه وخت کې د ستر او د پردې اهتمام ډېر و. د پېغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته عائشه بي بي رضي الله تعالی عنها هغه فرمايي چې دا موجوده حالت د زنانو که پېغمبر علیه السلام ليدلی و نو دا زنانه به يې د مسجد نبوي نه هم منې کړې وې. هغه د بزرګۍ په زمانه کې عائشه بي بي که دا حال يې ليدلی و نو پيغمبر عليه السلام به زنانه د مسجد د راتلو نه منع کړې وې، زموږ د موجوده زمانې د حال نه که خبر وې نو خامخا به يې منع کړې وې، ځکه حالات د لارو کوڅو خطرناک دي، نه پکې زنانه مسجد ته تلی شي او نه پکې مقبرې ته. نو د خارجي مصالحو په وجه باندې زيارت القبور د زنانو لپاره منع دی. د هري پور. یو بنده د زنانو د ویښتو په باره کې تپوس کوي. وی بعضی زنانه ویښته کټ کوي د سر ویښته کټ کوي نو دا به جایز وي او که نه نو د زنانو ویښته کټ کول دا جایز ندي د سر ویښته کټ کول جایز ندي بیوټي پالرز ددې څه حیثیت دی چې دا به جایز وي او که نه نو بیوټي پالر زنانه په دې باندې خپل آرایش او زیبایش کوي. د زنانو حسن، آرایش او زیبایش د دې خو شریعت اجازت کړی دی خو د خپلو شرطونو او د خپلو حدودو په منځ کې خپل حسن دې برقرار کړي. موجوده وخت کې بیوټي فالرز د دې چې دا کومه پیشه ده نو دې کې څه قباحتونه دي، څه بدۍ پکې دي، بعضې ځايونو کې نارينه دا کار کوي زنانو له سر سمول نارينه کوي نو يو پردې سړې د پردې زنانه په زلفو کې لاس وهي او هغې له ويښته کټ کوي نو دا د شريعت نه هم خلاف ده د پښتو او د غيرت نه هم خلاف ده بې حيايي ده دويم پکې قباحت او بدي دا ده چې زنانه بازار ته ځي او د خپل حسن نمايش کوي دا هم بې حيايي ده. بل د دې بیوټیفالرز د دې طریقې نه پس د نارینه او د زنانه فرق ختم شي معلومیږي نه چې دا هلک دی او که دا جینۍ ده او ورسره ورسره دغه بیوټیفالرز د حسن دا مرکزونه دا د بې حیایۍ اډې هم جوړیږي عامه تجربه دا ده چې کوم خلک دا کارونه کوي نو دوی د دین سره څه تعلق نه وي بې دینۍ طرف ته دوی روان وي. په دې کې د سړو مشابهت راځي، زنانه خپل وېښته په داسې انداز باندې جوړ کړي چې د سړي او د ښځې فرق پکې معلومېږي نه او حدیث مبارک کې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی په هغې سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شانتې جوړوي او په هغې ښځو باندې یې لعنت ویلی چې هغه د سړو په شانتې ځان جوړوي کوم سړی چې د ښځو پېښې کوي د ښځو په شان ځان جوړوي په هغه هم لعنت او کومه ښځه چې د سړو په شانتې ځان جوړوي په هغوی باندې هم لعنت ویلې شوی دی نو د زنانو د سر ویښته کټ کول جایز نه دي پخوانو زنانو چې په کومه طریقه باندې ځان له سر سڼه کوله په کور کې دننه همغه طریقه اوس هم جایز ده په هغې دې کوي دا نوې طریقې باندې دې نه کوي حیات اباد نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ نه ړواندې ډیر خلک حجامت نه کوي وي لا قرباني نه ده شوي قرباني پورې منع ده نو د دې په حقله څه حکم دی نو په احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې کله د ذوالحجې میاشت را وخیژي د لوی اختر میاشت را وخیژي او کوم بنده د قرباني اراده کړې وي نو دی دې نوکونه او وېښته نه اخلي. چې د قربانۍ اراده یې وي نو نوکونه او وېښته دې نه اخلي. دا یو حدیث مبارک کې دا خبره راغلې ده او دې کې فایده شته. د حج ایام وي او حاجیان احرام تړلي وي نو د احرام په حالت کې په دې حاجیانو باندې دا پابندي وي چې دوی به نوکونه او وېښته نه کټ کوي. دا خو د مکې مکرمې د حاجیانو طریقه شوله، اوس په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د دغه حاجیانو سره مشابهت وکړي، د دوی نوکونه او وېښته وا نه خلي، نو دوی له هغه ثواب الله ورکوي کوم چې په مکه مکرمه کې د حج احرام تړونکي حاجیانو ته ورکوي، نو دوی به دا عام مسلمانان چې قرباني کول غواړي نو د ذیلحجې د میاشتې ختو نه پس قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښته دې نه اخلي، یوه مستحب طریقه ده ثواب پکې شته. تقریباً د ماښام د بانګ نه یو ګینټه یا پنځه پاوه مخکې د مازیګر لمونځ چې وکړي شي نو دا به مستحب ټیم وي. د ماښام وخت.